اما بعد د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند درو دیرشمه فته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو وروڼو په تېره دو دېرشمه پته کې موږ د مکې مکرمې د فتح په واقعاتو کې هغه حالات بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې د ښځو څخه پر اسلام بیعت اخیستی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې زما سره بیعت کوئ چې الله جل جلاله لره به هیڅ شی نه شریکوئ؟ هند ویل، یا رسول الله هغه چې نن مات کړه سوه که هغه الهه یا خدایان وای نن به زموږ سره یو څه کومک کړی وای بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، او غلا به نه کوئ. هند ویل، یا رسول الله! اباسفیان یو بخیل سړی دی، ما د ده د مال څخه یو څه اخیستی دی او نه یم خبره چې هغه ما ته حلال و که حرام. ابوسفیان چې داله ته ولاړ و، هغه ویل، هغه چې پخوا دې اخیستی دی، هغه مې در بخښلی دی، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، ته هند بنت عتبه یې؟ دې ویل، هو، زه هند یم، یا نبی الله! پر هغه تېرو شوو عفه راته وکړه، الله دې تاته عفه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زنا او فاحش کارونه به نه کوئ هند ویل آیا حره ښځه زنا کوي ورونو په جهالت کې هم عربو زنا بد کار باله حره ښځو زنا نه کول فقط هغه منځي وي چې زنا به کول په حرو ښځو کې زنا شاذ او نادره پېښه ده، نو هند په تعجب کې شوه چې زموږ څخه څنګه د نه زنا کولو بیعت اخیستل کېږي او بیا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، او خپل اولادونه به نه وژنئ، هند ویل، موږ کوچني لوی کړه او تاسې په بدر کې په لویواله ووژل، تاسې او هغه ښه پوهېږئ. دا یې ځکه وویل چې د دې زوی حنظله په بدر کې وژل شوی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه د دې پر خبرو ډېر وخندل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تبسم وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هره خبره کوي دا په مقابل کې یو څه وایي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، تاسې به بهتان نه وایاست. هغه چې یو څوک په بل چا پورې د عیب خبرې تړي. هند ویل، والله بهتان ډېر بد کار دی او ته موږ نه امر کوې مګر په معقولو او ښو اخلاقو. بیا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، په ښو کارو کې به زما نافرماني نه کوئ، هند ویل، په والله موږ په دې مجلس کې نه یو کښېنستلي چې زموږ په زړو کې دې دا وي چې موږ به ستا نافرماني کوو، یعنې موږ دلته په صدق او اخلاص راغلي یو او دا مو اراده ده چې ستا اوامر به منو. کوم وخت چې هند کور ته ولاړه، هغه بت چې دوی په خپل کور کې درلود هغه یې مات کړ او ورته ویل یې، موږ په تا خطاوتلي یو. دا د ښځو بیعت وو او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مغفرت دعا ورته وکړه. وروڼو! موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د لسو نفرو د وژلو امر وکړ چې په هغه جمله کې عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح هم وو او دی هغه څوک دی چې وحی یې لیکلې او بیا مرتد شو. دی هم په مکه مکرمه کې پټ وو، څرنګه چې عبدالله ابن ابي سرح د حضرت عثمان ابن عفان رضي الله تعالی عنه د خاله زوی وو، نو يوه عثمان رضي الله تعالی عنه ته نفر ور ولېږی چې زه په فلاني ځای کې پټ يم، عثمان رضي الله تعالی عنه هلته ورغلی، عبدالله ورته ويل، زه بايد څه وکړم؟ عثمان رضی الله تعالی عنه ورته ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا د وجلو امر کړی دی والله مسلمانان دي د کعبه شریف پر پوښو پیدا کې وژنې دي عبد الله ویل چاره څه ده ویل چاره دا ده چې مسلمان سي بې له اسلامه بله د خلاصون لار نه لرې. عبدالله ویل، مسلمانېږم، خو تر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پورې څنګه ورشم؟ عثمان رضی الله تعالی عنه وویل، ځان وپېچه، مول ووهه او درځه، زه به دې ورولم. ده هم مخ پټ کړ او د عثمان رضی الله تعالی عنه سره رهي شو. دا خو معلومه خبره ده کوم څوک چې د عثمان رضی الله تعالی عنه سره ملګری او رهی وي څوک کار نه پلري څو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و خیمه ته ورسېده هلته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د اصحاب کرامو یو ډله ناشته و چې په دې جمله کې یو انصاری هم وو او د هغه وجل سوي یا شهید سوي نفر د کورنۍ څخه وو کوم چې د احد په ورځ یې یو مسلمان په خطا کې وژلی و او بیا د هغه وژل سوي مسلمان ورور چې اصلا کافر و او ځان یې مسلمان ښکاره کاوه او د ورور دیت یې هم واخیستی او بیا یې پس له دیته د خپل ورور قاتل په غدر سره ووژی نو د دغه وژل سوي بلکې شهید سوي انصاري د اقرباو څخه یو نفر دلته موجود و او په عین وخت کې یې دا نذر هم ایښی وو، که عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح په لاس راغلی، که څه هم د کعبې شریفې تر پوښو لاندې وي، په والله زۀ وژنم. د دغه عبدالله وژنه یې پر ځان نذر کړې وه. نو دغه انصاري صحابي هم د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په مجلس کې ناست دی. دا دی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې عبدالله ابن ابي سرح ورسره ملګری دی د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و خیمې ته راغله اول عثمان رضی الله تعالی عنه و خیمې ته ورننوتی او ویل یا رسول الله زما سره عبدالله ابن ابي سرح را سره دی راغلی دی چې مسلمان سي نو بیعت ورسره وکه په دغه وخت کې عبدالله هم خیمې ته ورننوت. اوس هغه څوک چې وینه او مرګ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه مباح ګرځول شوي دي، غواړي چې په مسلمانېدو سره خپل ځان د مرګه خلاص کړي او غواړي چې بیعت وکړي. نو عبدالله ابن سعد د بیعت لپاره خپل لاس و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور اوږد کړ. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس نه ورته راوغځاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس ټول نیولې دي او ساکت دي څه نه وای خلق ورته ګوري عبد الله لاس ورغځولې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس نور کوي څو لحظه سکوت او خاموشي و څو عبدالله هم خپل لاس ټول کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د بیعت څخه ممانعت او خودداري وکړه، ځکه دا هغه سړی دی چې یو وار مسلمان او بیا مرتد شو او دا اوازې یې هم اچولې چې قرآن مجید مشوه او اړول شوی دی، شخصا ما تغیر پکښې راوستلی دی، تر دې لو ګناه چیرې ده چې پر الله جل جلاله درواغ وایي؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د بیعت څخه ممانعت کاوه بیا عثمان رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله پر اسلام بیعت ورسره وکه دوهم وار بیا عبد الله د بیعت د پاره لاس ور اوږد کی خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهم وار هم لاس نور وغځاوه خلق ورته ګوري دا اول وار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیعت لپاره چاته لاس نه ورکوي یو نفر راغلی دی غواړي چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې نه قبلوي لاس یې ټول نیولې دي په مجلس کې سکوت او خاموشي ده هیڅوک څه نه وایي. دریم وار بیا عثمان رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله بیعت ورسره وکړه، په والله غواړي چې مسلمان شي. دریم وار بیا عبدالله لاس ور وغځاوه، بیا هم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د څه وخت دپاره لاس ټول نیولی وو او بیا وروسته یې لاس ور وغځاوه او پر اسلام یې بیعت ورسره وکړ. نو عبدالله ابن سعد مسلمان او د وژلو څخه خلاص شو. اوس په امن او امان کې شو او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د خیمې څخه ووتی. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و ناستو خلقو ته وکتل او وې فرمایل، الیس فیکم رجل رشید، ایا په تاسې کې یو پوه او عاقل سړی نشته؟ کوم وخت چې ما د ده د بیعت څخه لاس راټول کړ چې ور ولاړ شوی وای او وژلی یې وای. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه سړي ته وکتل چې د دغه عبدالله وژل یې پر ځان نذر کړي وه او ویل، ما د ده د بیعت څخه ممانعت نه کاوه مګر د دې لپاره چې ستا نذر پر ځای شوی وای. تا د ده وژل پر ځان نه وه نذر کړي؟ اوس هغه ستا په حضور او مخ ته وو او بې له امانه وو، تا وليدم چې ما د ده د بيعت څخه امتناع وکړه او ته نه ور ولاړېدې چې وې وژنې. هغه انصاري ويل، يا رسول الله! والله نه شوم پوه، که تا ما ته په سترګو اشاره کړې وای ما به وژلی وای، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، ما کان لنبی ان یقتل بخائنة الاعین، یعنی نبی لره دا نسته چی یو څوک دی د سترګو په اشاره ووژنی، انبیاء علیهم السلام څوک د سترګو په اشاره نه وژنی، د انبیاوو وژل په صریح امر سره وی، نو عبدالله ابن سعد په دغه طریقه د مرګ څخه خلاص سو. عکرمه ابن ابي جهل چې دی هم یو د هغه لسو نفرو څخه وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د وژلو امر کړی وو، بالکل د مکې مکرمې څخه د باندې تښتېدلی وو او جدې ته ولاړ. څرنګه چې جزیرة العرب اوس اکثره د اسلام تر حکم او تسلط لاندې ده، نو عکرمه د پټېدو ځای نه درلودی. هلته په جده کې په یوه کښتۍ کې سپور شو، غواړي چې تر جزیرة العرب د باندې وتښتي. په دغه وخت کې چې عکرمه وتښتېدی، د عکرمه ښځې ایمان راوړی او مسلمانه شوه. ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغله، ویل، یا رسول الله! که مې عکرمه مسلمان درته راوستی، امان ورکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هو! که عکرمه مسلمان راغلی په امان دی او امان ورکوم. نو د عکرمه ښځې وویل، یا رسول الله زۀ مسلمان راولم. بیا نو ښځې د عکرمه معلومات وکړ، ورته معلومه شوه چې هغه جدې ته تللی دی. ښځه یې جدې ته پسې ولاړه، هلته چې یې معلومات وکړ خلقو ویل هغه په کښتۍ کې سپور شو. اوس نو په دغه وخت کې چې عکرمه په کښتۍ کې سپور شو، دریاب توپاني شو، څپې یې وهلې. هغه خلک چې په کښتۍ کې سپاره وه، خپل مرګ یې په سترګو ولید او ټولو په دعا شروع وکړه. که څه هم د کښتۍ سپاره خلک ټول کفار وه، خو رجوع او دعا یې ټوله ویوه الله ته وه. د یوه بت نوم هم نه یادوي، عکرمه ورته ګوري چې دغه ټول خلق بې له الله جل جلاله څخه بل د هیچا څخه کومک او مدد نه غواړي، د بتانو څخه کومک نه غواړي. وروڼو! اوس هم ټول کفار او نصارا دغسې دي، کوم وخت چې زلزله یا یو بل لوی آفت پر راشي، نه وایي چې یا عیسی بلکې وايي، یا الله! عموماً ټول انسانان د آفت او مصیبت په وخت کې بې له الله څخه بل څوک نه یادوي. اوس عکرمه ورته ګوري، دغه ټول خلق، هغه خلق دي چې د بتانو عبادت کوي، مګر اوس د یوه بت نوم هم نه یادوي، بلکې ټوله و الله جل جلاله ته نارې وهي. نو یې د ځان سره وویل، هغه چې په بحر او دریاب کې نجات ورکوي، په وچه کې هم هغه ذات رب او نجات ورکوونکی دی نو یې اسلام و زړه ته لار وکړه کوم وخت چې دریاب آرام سو ویل ما بیرته ساحل ته بوزي او کښته مې کوي عکرمه یې بیرته جدې ته راوستی او کښته یې کوي په جده کې خپل ښځه ولیده ویل څنګه راغلی یې ښځې یې ورته وویل، که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مسلمان ورغلې هغه امان درکوي؟ ده ویل، والله زما زړه ته هم ایمان ننوتلی دی، نو عکرمه بیرته مکې مکرمې ته راغلی او مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د ده په ایمان ډیر خوشاله سو ځکه د دې امت د فرعون زوی مسلمان سو دا د عکرمه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه وه د صفوان ابن امیه اسلام ورون که څه هم صفوان ابن امیه د هغو کسانو څخه نه و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې د ده د وژلو امر کړی وي خو بیا هم دی په دې صفت چې د قریشو د مشرانو څخه یو مشر وو پر خپل ځان وبېرېدی او د مکې مکرمې څخه وتښتېدی کوم وخت چې د صفوان ښځې چې مسلمانه شوې وه ولیده چې عکرمه په امان شو نو و عمیر ابن وهب الجمحي رضی الله تعالی عنه ته ورغله او د صفوان د امان په باره کې یې خبرې ورسره وکړې. عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه د صفوان د ښځې په ملګرتیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د صفوان د پاره يې امان ځني وغوښتی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هو! که صفوان مسلمان سو امان ورکوم، دوی ویل، یا رسول الله صفوان د ضد او عناد خاوند دی، که مسلمان نه سي امان ورکوې؟ ویل، هو! را دي سي څلور میاشتي امان ورکوم، عمیر ابن عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله د صفوان د امان د پاره یو علامه راکه چې دای په قانع کم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل مبارک لنګوټه یا پټکی هغه چې د مکه مکرمه د فتح په ورځ تړلې وو ورکړي ویل دا زمان د امان علامه ده عمیر ابن وهب رغدی الله تعالی عنه پسې ولاړی صفوان یې هم په جده کې پیدا کړ چې د ده هم دا اراده وه چې په کښتۍ کې سپور شي او یمن ته ولاړ شي خو عمیر ابن وهب رغدی الله تعالی عنه ورته وویل راځه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څلور میاشتې امان درکوي که څه هم پر هغه خپل کفر او شرک یې مګر ښه خبره دا ده چې اوس مسلمان شې. صفوان ویل، یا، د مسلمانېدو اراده مې نشته، خو دغه امان مې قبول دی. نو صفوان پر هغه خپل شرک و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امان په سبب مکې مکرمې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل، ماته دوې میاشتې وخت راکړه چې د اسلام په باره کې فکر وکړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څلور میاشتې اختیار لري بیا یې د حنین په غزا کې که څه هم مشرک وو اشتراک وکړي چې دغه غزا د مکې مکرمې تر فتح لږ وروسته پیښه شوه مګر د امان د مودې تر ختمېدو د مخه مسلمان شو دا د قریشو سرداران وه او دا یوه اسلام ته د داخلیدو حالات وه. اوس چی ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته مکه مکرمه چی د ده ښار، وطن او د زیږیدو ځای وو فتح او تسلیم سوه په انصارو کې دا بېره پیدا شوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لې پاته نه شي. نو انصارو په خپل مابین کې سره وویل، آیا دا فکر نه کوئ چې الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده وطن او ښار ور فتح کړي چې د لې دې و اوسېږي؟ په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ ولاړ و او دعا یې کول. کوم وخت چې د دعا څخه فارغ شو ویل تاسې څه ویل؟ دوی ویل څه مو نه ویل یا رسول الله. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ شو چې په کومه موضوع کې مو خبرې کولې راته ووایاست، انصارو هغه خپل حال ورته ووایه، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، معاذ الله، ژوند مې هم ستاسې سره دی او مرګ مې هم ستاسې سره دی. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نونس ورځې په مکه مکرمه کې پاته سو چې په دغه موده کې یې و خلقو ته د هدایت او تقوا لارښوونې کولې او د دغه ځای څخه د اسلامي دعوت او د شاوخوا د بوتانو د ماتولو دپاره ډلې یا سریې لېږلې چي د مکې مکرمې د شاوخوا قبيلو ټوله موجود بتان يې مات کړه او په مکه مکرمه کي داسي اعلان وسو، هر څوک چي پر الله او د آخرت پر ورځ ايمان لري په خپل کور کي دي هيڅ بت بې ماتېدو نه پرېږدي او په دغه نونس ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفریانه لمونځ کاوه چې په عربي کې قصر ورته وايي یعنې څلور رکعتیزه فرضي لمونځ یې دوه رکعته کاوه خو لمنځونه یې نه سره یو ځای کول چې جمع ورته ویل کیږي هغه دا چې د ماپښین او مازیګر یا د ماښام او ماخوستن لمونځ سره یو ځای کړي نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لمونځ قصر کاوه خو جمع یې نه ده کړې کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه نونو ورځو په جریان کې د مکه مکرمه د فتح څخه فارغ او مطمئن سو نو یې د دغه ځای څخه د مکه مکرمه د شاوخوا او قبیلو ته سریه یا ټولیان لیږلې چې د هغو بوتان ورونړوي او اسلام ته یې دعوت کړي چې اوس به د دغه سریو حالات په ترتیب سره درته بیان شي. اول، د هجرت د اتم کال د روژې د میاشتې پر پنځه ویشتمه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د دېرشو نفرو سپرو په ملګرتیا د هغه بت د ماتولو او نړولو دپاره ولېږی چې د عزا په نامه سره یادېدی او په هغه ځای کې وو چې نخله ورته ویل کېده، چې دغه بت د مشرکانو د هغه عظیمو بتانو څخه وو، د قریشو او ټوله بني کنانه لپاره وو، خالد رضی الله تعالی عنه هلته ولاړ او بې له مقاومته د هغه خلقو یې عزا مات او ونړاوه. اوس چې بیرته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې آیا یو شی دې ولیدی؟ خالد رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، نه دې دی نړولی، بیرته ورسه او وې نړوه. خالد رضی الله تعالی عنه هم په ډیر قهر سره بیرته ورهیسو. هلته چې ورغلی توره یې د پوښه کښلې وه او د هغه بت ځای ته ورننوتی، د هغه ځای څخه یوه توره لڅه ښځه ورته راووته چې د سر وریښتان یې ایله او پاشلي وه. هغه د بت خدمتګار چې موږ ملنګ ورته وایو پر ښځه یې نارې وهلې خو خالد رضی الله تعالی عنه توره ورسره کړه او ښځه یې دوه ځایه کړه. بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او دغه قصه یې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هو! دغه عزاو او ددې څخه ناامیده شو چې بیا دې ستاسې په ملک کې عبادت وشي. دوهم، دغه د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و هغه بت ته ورولېږی چې د سواع په نامه سره یادېدی چې دا د هذیل د قبیلې بت و او د مکې مکرمې څخه درې میله لیرې د رهاط په منطقه کې پروت و. کوم وخت چې عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه هلته ورغلی، د بت خدمتګار یا ملنګ ورته وویل، د څه شي لپاره راغلی یې؟ عمرو رضی الله تعالی عنه وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یم چې دغه بت ونړوم. هغه ملنګ ویل، دا کار نه شې کولای. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل، ولې؟ ملنګ ویل، نه دې پریږدي. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل، حتی تر اوسه پورې ته پر هغه خپل باطل، دین، یې؟ ویحک! آیا دغه بت شی اوري که ویني؟ نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورتېر شو او بت یې مات کړ او بیا یې خپلو ملګرو ته وویل چې دغه خونه شا و خوا ټوله ونړوئ. خونه ونړول شوه خو شی یې نکړ پکښې پیدا. بیا یې هغه ملنګ ته وویل، څنګه شو؟ ملنګ ویل ما هم د الله د پاره اسلام راوړی او قبول کړی دی. دریم دغه د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن زید الاشهلی رضی الله تعالی عنه د شلو نفرو ملګرو سره د هغه بت د ماتولو د پاره ولېږي چې د منات په نامه سره یادېدی چې دغه بت په مشلل کې د قدید سره وو. دغه بت د اوس، خزرج، غسان او ځینو نورو قبیلو لپاره وو. کوم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه هلته ورغلی، د هغه بت خادم یا ملنګ ورته وویل، د څه شي لپاره راغلی یې؟ سعد رضی الله تعالی عنه وویل، د منات د نړولو او ماتولو لپاره. ملنګ ویل، ته او هغه ښه سره پوهېږئ. سعد د بت پر طرف ورهي شو، د بت د طرفه یوه لڅه توره ښځه چې د سر وریښتان یې شکیدلي او پاشلي وه ورته راووته چې چیغې یې وهلې او خپل ځګر یې په چپلاخو واهه، هغه ملنګ ورته وویل، یا منات! ځیني نافرمانه خلق دي راغلي دي ځان ځني ساته، خو سعد رضی الله تعالی عنه په توره ووهل او ښځه یې ووژل. او بیا و هغه بت ته ورتېر شو، هغه یې هم ونړاوه. څلورم، کوم وخت چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د عزی د ماتولو او نړولو څخه راغلی، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی جذیمه و قبیلې ته د دعوت لپاره ولېږی. نه د جنګ کولو دپاره د خالد رضی الله تعالی عنه سره درې سوه او پنځوس نفره د مهاجرینو، انصارو او د بنی سلیم د قبیلې خلق ورسره ملګري دي. خالد رضی الله تعالی عنه چې هلته ورغلی هغه ټول قوم د ده د استقبال دپاره مسلح مخته ورته راووته. د هغو د جنګ اراده نه ده. مګر په هغه وختو کې د عربو دا قانون وو چې د یوه لوی او معتبره سړي و استقبال او ښه راغلي ته به د اسلحې سره راوتل نو دغه قوم هم د خالد ابن ولید رغدی الله تعالی عنه و مخ ته مسلح را ووته د خالد رغدی الله تعالی عنه بیا دا خیال سو چې دوی د جنگ د پاره راوتلي دي نو خالد رغدی الله تعالی عنه ورغ کړه اسلمو یعنی مسلمانان شی هغو ویل سبأنا سبأنا یعنی د دینه وتلی یو هغو په خپله اصطلاح وویل د دینه وتلی یو یعنی هغه پخوانی دین مو پرې ایښی دی داسې نه وویل اسلمنا چې مسلمانان شوي یو مګر د مسلمانانو او نورو عربو په اصطلاح صابي یعنې کافر، نو د مسلمانانو په اصطلاح د دوی د خبرې معنا دا شوه چې کافران شوي یو. خالد رضی الله تعالی عنه د حملې امر وکړ چې جنګ شروع کړئ ځکه دوی کفار دي. دغه د خبرو په غلط فهمي سره جنګ شروع شو. په هغه قبیله کې هم نفر ووژل شو هم یې بندیان ځنې ونیول. او دغه بندیان یې د خپل لښکر پر افرادو تقسیم کړل. وروسته هغو وویل، اسلمنا! خالد رضی الله تعالی عنه ویل د تورې د بیرې مسلمانان سواست. په شپه کې خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې دغه درسره بندیان هم ووژنئ، ځکه د ده په خیال کفار دي. مګر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه او ځینو نورو اصحاب کرامو یعنی مهاجرینو او انصارو دغه کار ونه کړ یعنی خپل ورسره بندیان یې نه وه وژل ویل اوس چې دوی اسلام قبول کړ موږ یې نه وژنو خو یوازې د بنی سلیم قبیلې چې نوي مسلمانان سوي وه خپل بندیان ووژل مقصد دا چې دغه خلق یو د بل د خبرو د نه پوهیدلو یا د یوه سوء تفاهم په سبب د بنی جذیمه ډیر نفر ووژل شوه. کوم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنه بیرته مکې مکرمې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر وویل شو، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ډیر په قهر سو لاس یې پورته کی او وی فرمایل اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد یعنی الهی زه د هغه کار څخه بری او بیزار یم چې خالد کړی دی دغه د ده په کار ناخوښه یم. دوه واره یې دغه جمله تکرار کړه او بیا یې وفرمایل، ان فی سیف خالد لرهقا، بېشکه چې د خالد په توره کې وینه تویېده شته، یعنې دی پر قتل او وژنه دلاوري لري. مګر څرنګه چې په دې مسئله کې شبهه او خطا موجوده وه، هغه د الفاظو او اصطلاحاتو د اختلاف او نه پوهېدو په سبب بیا هم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وخالد رضی الله تعالی عنه ته عفو وکړه جزا یې ورنه کړه ځکه په دغه حال کې د دواړو خبرو احتمال موجود وو یا دا چې مسلمانان سوه یا دا چې د جنګ دپاره راوتلي وه خو بیا هم د دغه موضوع په باره کې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په مابین کې د شر خبرې سره رد او بدل شوې. دا حال ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخالد ابن ولید ته وفرمایل، یا خالد! احتیاط کوه زما په اصحابو کار مه لره، په والله که د احد غر د سرو زرو سي او ستا وي او تې بیا د الله جل جلاله په لار کي مصرف کړې زما د اصحابو هغه یو د سهار د تګ یا د شپې د تګ درجه او ثواب به نه کړې حاصل. یعنی دوی چې هغه د ضعف او مسکنت په حال کې د جهاد دپاره په سهار یا ماښام کې یو تګ کړی دی د هغه ثواب نه شې حاصلولای هغه نور کارونه خو یې پرېږده وروڼو دغه خبره زموږ او ستاسو ټولو د پاره لوی درس او تعلیم دی موږ او تاسو د صحابه کرامو سره باید څونه ادب او احترام ولرو که څه هم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پخپله صحابي دی، سیف من سیوف الله، جهاد او غزاوې یې تاسې ته در معلومې دي، مګر د هغه سابقون الاولون و درجې ته نه شي رسېدلی، نو موږ او تاسې باید څه وکړو؟ وروڼو! دغه د مکې مکرمې د فتح غزا وه. دغه هغه فیصله کوونکی جنګ و چې په جزیرة العرب کې د کفر رئیسانو او رهبرانو ماته وخوړه. قریش هغه قوم و چې همیشه به د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره عناد او دښمني کول. دوی هغه څوک وه چې د عربو نورې قبیلې یې د اسلام د قبلولو څخه منع کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ډول سره مکه مکرمه فتح کړه چې قریشو د هغې د فتح کولو هیڅ فکر نه کاوه دا هم د الله جل جلاله فضل او کرم وو چې دغه فتح بیل وجنی او ویني تویولو سرته ورسېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امن او سلامتیا مکه مکرمه ته داخل سو دا هغه عظیمه فتحه ده چې په جزیرة العرب کې یې د بت پرستۍ اساس او ریښې ور وکښې او د هغه د پاتې کېدو لپاره هیڅ امید نه شو پاته. په صورت عموم سره د جزیرة العرب ټولو قبیلو د دې انتظار کاوه چې د دغه جنګ څخه چې د مسلمانانو او بت پرستانو په مابین کې د ډېره وخته څخه شروع شوی دی څه نتیجه راوځي او څوک کامیابه کېږي. د دغه قبیلو دا یقین او عقیده وه چې پر حرم هغه څوک کامیابه کیدلای شي چې پر حق وي او دغه عقیده بیا ډیره هغه څه ور تایید کړې او تائید کړې وه چې نیم قرن دمخه د اصحاب الفیل او د دغه حرم په مابین کې پیښ شوه نو د حدیبیې صلح د دغه لوی فتح د پاره مقدمه او توطئه وه. په هغه صلح سره خلق په امان شوه. ځینو د ځینو نورو سره خبري کولای شوای او دلایل یې ویلای شوای. هغه کسان چې په مکه مکرمه کې وه او خپل دین یې پټاوه هغو وکولای شوای چې خپل دین ښکاره کړي او خلق ورته رادعوت کړي او پر خپل دین دلایل ووایي. د هغې صلحې په واسطه ډېر انسانان و اسلام ته داخل شوه، تاسې ولیده چې په تېرو ټولو غزاوو کې د مسلمانانو شمېر تر درې زره نفره نه دی زیات شوی، مګر په دغه غزا کې لس زره نفره مسلمانان سره یو ځای شوه او دغه فیصله کوونکې غزا د خلقو سترګې ور خلاصې کړې. په دغه غزا سره د خلقو د سترګو څخه هغه آخرنۍ پردې چې د دوی او د اسلام په مابین کې وې ایسته شوې. په دغه غزا سره مسلمانانو په ټوله جزیرة العرب کې سیاسي او دیني سیطره حاصله کړه. دیني صدارت او دنیوي ریاست دواړه و مسلمانانو ته ور تسلیم شوه. هغه مرحله چې د حدیبیې په صلح سره شروع شوې وه، په دغه فتح سره پوره او کامله شوه او تر دې وروسته یوه بله مرحله شروع شوه چې هغه مرحله په تمامه معنا د مسلمانانو په ګټه او مصلحت وه. د عربي قبیلو لپاره بل څه نه وه پاته بې له دې څخه چې په ډلو ډلو ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته راتله او اسلام ته داخلېده. او بیا یې ددغه ځایه څخه وعالم ته دعوت ورسره وړی او دغه کار په دوو راتلونکو کلو کې په پوره ډول سره پای ته ورسیدی. وروڼو! که موږ د مکې مکرمې د فتحې وحالاتو او واقعاتو ته په غور او دقت سره متوجه شو دهغه څخه خورا ډیر دینی او سیاسی، اخلاقي او اجتماعي احکام او تجربې حتی نبوي حکمتونه را ایستلای شو، خو څرنګه چې زموږ بحث د دغسې موضوعاتو د بیانولو دپاره نه دی، نو که د دیني احکامو په را ایستلو او بیانولو شروع وکړم، زموږ بحث ډېر اوږدېږي. په دې سبب چې بحث مو اوږد نه شي د ډېرو موضوعاتو تر بیانولو به تېر شم، خو فقط دغه یو څو موضوعاتو ته باید ښه متوجه شو او دا به زموږ لپاره درس وي چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د سیرت د ویلو او اورېدلو څخه څنګه حکمتونه او عبرتونه را ایستلای شو. اول، تاسې خو اوس د دغه لوی فتح واقعات واورېده چې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین په دغه فتح سره مکرم او معزز کړه. اوس تاسې کولای شئ چې د هغه پخواني دعوت او د هغه د واقعاتو او تکالیفو نتیجه او ثمره په خپلو سترګو سره ووینئ. اوس چې دې د فتح قصه واورېده، ته کولای شې چې د هغه هجرت چې څو کاله دمخه د دغې مکې مکرمې څخه شوی و، ارزش او اهمیت وسنجوې. ته باید په دې پوه شې چې د الله او اسلام په لار کې د مځکې او وطن، د مال او کورنۍ، د قوم او اقرباوو قرباني کول قرباني نه ده، که اسلام پاته وي دغه شيان دي ټول بيرته لاس ته درځي او که اسلام نه وي دغه ټول شيان و تاته فايده نه شي دررسولای اوس ته د دغه لويي فتحې په واقعو کي ښه غور وکه تاته به درمعلومه شي چي تر دغه فتحې د مخه هغه جهاد او شهادتونه هغه لوږي او تندي هغه زحمتونه او تکليفونه عبث او بيهوده نه وه د یوه مسلمان یو څاڅکی وینه هم بې فایدې نه وه توی شوې. مسلمانانو چې په هغه خپلو سفرو او جنګو کې کم تکالیف زغملي وه، هغه ټوله د دوی لپاره د دوی په بانکي حساب کې جمعه کېده. هغه ټوله د دغه فتحې او نصرت قېمت وو چې دوی په کښتو يا اقساطو سره جمع کړی وو او دا هم د الله جل جلاله په خپلو بندګانو کې قانون او طريقه ده. بې له صحيح اسلامه څخه نصرت نشته او اسلام بې له عبوديته څخه نشته او عبوديت بې له تضحيې او قربانۍ څخه نشته. د الله جل جلاله په لار کې به جهاد کوې تر هر څه به تېرېږې نو ته واقعي عبدالله یې او د الله جل جلاله نصرت دې ملګری کېږي. ستا هغه ورځ په یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل وطن مکې مکرمې څخه ووتی او څنګه ووت؟ د غرو او شېلو په مابین کې د شپې په پټه و مدینې منورې ته مهاجر ووت چې ځینې اصحاب یې تر ده صلی الله علیه و آله وسلم د مخه هلته مهاجر شوي و او ځینې تر ده علیه الصلاة وسلام وروسته پسې ورغله چې د هغو شمېر هم لږ او هم ضعیفه و هغو ټولو مال او کورنۍ، مځکه او وطن د دې لپاره پرېښوول چې دين ورپاته شي. دغه دي. هغه ټوله اوس و خپل مال او خپلو کورنيو، خپل وطن او خپلو اقرباوو ته راغله، چې تله لږ وه او اوس ډېر دي، چې تله ضعيف وه او اوس قوي دي. او هغه کسان چې پرون یې دوی په جبر او ستم سره ایستلي وه، نن د دوی استقبال په خشوع او خضوع، په ذلت او کښتو سترګو سره کوي. د مکې مکرمې هغه اهل چې د قرآن مجید اورېدل یې منع کړي وه، اوس په ډلو ډلو د الله جل جلاله و دین ته داخلیږي. هغه حبشي بلال رضی الله تعالی عنه چې همېشه به د مکې مکرمې په سرو او تودو رېګو کې د مشرکانو پر لاس عذابونه ورکول کېده، اوس د کعبې شریفې وبام ته خېژي او په لوړ اواز سره د الله اکبر، الله اکبر نارې وهي دا هغه آواز دی چې یوه ورځ یې د عذاب تر چلاخو او وهلو لاندې په زګیروي سره ویل، احد احد، احد احد. دغه دی. نن ورځ لوړ پر کعبه شریفه ولاړ دی، په لوړ او خواږه آواز سره وایي، اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله. او ټوله هم چپ او غوږ یې ورته نیولی دی، دا ټوله هغه یو حقیقت دی چې دوهم نه لري چې هغه اسلام دی. نو هر هغه انسان څونه احمق او جاهل دی چې بې له اسلامه د بل شي لپاره جنګ او جهاد کوي. دغه انسان فقط د هغه خیالاتو او اوهامو لپاره کوښښ کوي چې هیڅ حقیقت نه لري. موږ او تاسې څونه ډېر سره بیرغونه ولیده او د هورا نارې مو واورېدې چې د دوی د ساتنې لپاره د دوی تر شا څونه سرې لښکرې ولاړې وې. هغه ټوله څه شوه؟ څرنګه چې د هغو خلقو جنګ او جهاد فقط د باطلو اوهامو دپاره وو، په هغه خپله ځانګو کې نېست او نابود شوه او اسلام چې یو حقیقي او الهي دین دی، که څه هم په ظاهره نه لښکرې لري او نه پوجونه، خو بیا هم د یو زر څلور سوه کلو راهیسې پر خلقو مسلط او قائم دی. دوهم، تاسې د فتحې په ورځ د ابوسفیان و عمل او کار ته نه یاست په تعجب کې؟ دی هغه اول سړی دی چې و خپل قوم ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنګ څخه یې بېرول او دی د خپله قومه څخه هغه اول سړی دی چې په دغه ورځ و اسلام ته داخل شو. حال دا چې دی هغه څوک وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنګ دپاره د مکې مکرمې څخه هیڅ داسې لښکر نه دی وتلی چې دده په امر او لارښوونه سره دې نه وي. شاید د الهي حکمت دا خوښه وه چې مکه مکرمه دې بې له جنګ څخه فتحه شي او د مکې مکرمې اهل دې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بې له جنګ تسلیم او تابع شي. که نه خو دوی هغه کسان وه چې دی، عليه الصلاة والسلام، يې ازاراوه، دوی وه چې دی، عليه الصلاة والسلام، يې د مکې مکرمې د ښاره څخه ويستی، دوی وه چې جنګونه يې ورسره کول او نن ورځ بې له هيڅ کوښښه د مسلمانانو د ابو سفیان د مسلمانېدو اسباب په خپله برابر شوه، دا د دې لپاره چې دی خپل قوم ته ورشي او د هغو د دماغه څخه د جنګ فکرونه وباسي. د مکې مکرمې هوا د صلحې لپاره مناسبه کړي چې په نتیجه کې یې د شرک او جاهلیت ژوند ښخ شي او د توحید او اسلام لمر وځلېږي. او د دغه کار د پاره تمهید او مقدمه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هغه اعلان وو چې ویې فرمایل، که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی هغه په امان دی. وروڼو! تاسې د دغې خبرې په حکمت او قیمت پوهېږی؟ په والله یو ساعت د دغه خبرې پر حکمت خبرې کېدلای شي. که څه هم هلته په انصارو کې ځینې داسې کسان پیدا شوه چې د دغه خبرې حکمت نه ور معلومېدی کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی هغه په امان دی ځینو انصارو و ځینو نور ته وویل په والله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل ښار ته میل پیدا سو او پر خپل قوم مهربان سو ابو هريره رضي الله تعالی عنه وايي په دغه وخت کې وحي نازلې سوې او په دغه وخت چې په هغه کې به وحي نازلې دي موږ په هېدو یعنی علامه را معلومې وي نو دغه د وحي د نزول په وخت کې به د وحي د نزول تر خلاصېدو تر وخته هیڅ ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته سترګې هم نور اړولې کوم وخت چې د وحي نزول پای ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا معشر الانصار! هغو ویل، لبیک یا رسول الله! ویل، تاسې وویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل ښار ته میل پیدا شو؟ هغو ویل، هو، داسې پېښه شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هیڅ کله داسې نه ده زه د الله بنده او د الله رسول یم ما و الله او تاسو ته هجرت درکړی دی ژوند به مې هم تاسو سره وي او مرګ به مې هم تاسو سره وي انصارو په ژړا ژړا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، په والله موږ دا خبره نه ده کړې مګر د دې لپاره چې الله او رسول الله زموږ سره وي. وروڼو! دغه د ایمان او اسلام فرق دی. اسلام هغه دی چې په ظاهره مسلمان وي لکه اوس چې ابو سفیان مسلمان شو. او ایمان دغه دی چې د انصارو په زړو کې وو چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حریص و او په مکه مکرمه کې د ده علیه الصلاة والسلام پاتې کېده نه غوښته دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حکمتو څخه یو داو پس له هغه څخه چې ابو سفیان خپل اسلام اعلان کړ، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عباس رضی الله تعالی عنه امر کړ چې د هغه تنګي په خوله کې یې ودروي چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لښکرې تیریږي دا د دې لپاره چې ابو سفیان یې په خپل سترګو وویني چې د اسلام قوت و کومې درجې ته رسیدلی دی او د هغه لږو پاشلو او ضعیفو مهاجرو حال و کم حالت ته اوښتی دی چې اولا خو به دغه لیدنه د ابو سفیان د دین او عقیدې لپاره ثابتونکې لطفا فتا واړوه.